بسم الله الرحمن الرحيم فبين أنا في ذلك أقدم رجلا وأوخر أخرى مخي شاه صاحب اسباب د تاخير د حجت الله ذکر کړل چې حجت الله کې سموده تاخير ولې وشو اوس دواعي ذکر کوي د تالیف مخکې رکاوټونو اوس بواعث او دواعي ذکر کوي چې بیا اخر سو جو شو چې ما په دې کتاب باندې سوکړه شورو وکړه دا غي وجه شاسب ذکر کوي چې زه حیران او پریشان وم یو طرف ته چې کمدنو الله رب العزت را باندې رحم کړو او الهامات را ته هم د حجت الله شیو او دویم طرف ته چې دنو رکاوټونه موجودو هغه الهامات به ورته زولم او غره کاوټونه چې وو سیدا نو غیب ورستو کولم نو کله مخ کېدم او کله ورستو کېدم پښتانه و یو ځل راته دا و یو بل ځل راته دا و عربیان چې کمدنو د دینه تعبیر کوي چې یو سړی په یو کار کې متحیری حیران او پریشانی اکولم زړه غواړي دومره وسه کېدن څه کېدم روست راتلم چې لګ به مخ خلاړم بیا به داغه عمر سره راتلم روست راتلم واپس پښم نو غړ وایز ذکر کوي د شاه صاحب یو شاګردو چې هغه د شاه صاحب د ماما زیو مو زنو د پپوزي ویلي دي خوخه خبره ده چې د شاه صاحب د ماما زیو دا غنوم چې کمندنو محمد محمد او په عاشق باندې مشهورو دا د شاه صاحب ډیر وخت شاګردو د شاه صاحب د سفر او د حضر ملګری ومو حج چې کمندنو هغه د شاه صاحب سره یو ځای کړی دی ډیر سبقونه د شاه صاحب نو ویلي دي د شاه صاحب د زونو تصنیفات او تبییز هغه د کړه ده خصوصا د شاه صاحب چې کوم بهترین کتاب دی المصفا شرح موطا د موطا امام مالک چې کوم شرح شاه صاحب لیکل ده په حاشیه باندې موجوده ده دا غي تبییز چې ده صفائی نو هغه د محمد کړي د عاشق او دا د شاسب د بچو بیا استاد هم دی د شاه عبد العزيز او د شاه رفیع الدین دواړو استاد چې دی هغه دا د شاسب د ماما زی دی دوی را باندې پوه شو دې را باندې باعث شو خبرې راته شروع کړي د داغه مطالبه ذکر کړي او شاسب له دې فن ته ترغیب شاسب صحبت یافتو شاسب سره چې کمونو پاتې شو کنه صحبت یافته د چاو شاسب نو د علم اسرار الدین د دې دغه نه خبرو چې په علم اسرار الدین کې چې کم دنو سو خوبای دی او دا د کم خوبو مالک فن دی نو په دې باندې خدای پوهه کړو نو هغه چې کم دنو د داغه مطالبه ذکر کوي چې دا را باندې غټه باعث شو استفتن اجل اخواني لدي چې پوه شې چې کمونو هغه ډیر عزتمن زما درونو نه لدی یا زما سره دا د مشرانو عادت وی یعنی شاه صاحب چې کمندونو دا شاګرد دی او د ډیر وخت شاګرد دی شاګرد وته نه وی لکه وی زما رور دی زما یار دی ملګری مې دی وستا شیخ صاحب رحمه الله تعالی با چې کوم کس په درس کې سر پاتې شو دا به نه وي چې دا زما شاګرد دی وې دا موږ سره درس کې پاتې شوی دی زمونږ د درس ملګری دی استفتنا اجل اخواني لدیا پوه شو چې کمدنو اجل اخواني لدیا هغه ډیر عزتمن چې کمدنو زما درونو نه چې ما ته ډیر عزتمن دو و اکرم خلانی علیا او ډیر درون زما په ملګرو کې خاص ملګری ته خلیل ویل کیږي محمد المعروف بالعاشق دوا و تکی لا زال محفوظا من کل طارق و غاسق همیشه دې محفوظ وي د هر چې کمدنو د شپې راتلونکي غم نه او د تیارې نه و الهم او دته الهام وکړ شو چې ان السعاده لا تتم الا بتتبع دقائقه وجلائله چې د انسان سعادت او نیکبختی په دې باندې ورستو شاسه باب تړي چې سعادت څه تویل کیږي نیک بختیا چې کمونو څه ته ویل کیږي کوم نوع چې الله تعالی کوم سره پیدا کړی وي او په هغه باندې چلیږي نو دا د هغه سعادت دی او چې دا غې نه لین بدلی نو دا د هغه شقاوت دی پرستو بشاس ته په دې باب تړي او الهام وکړې شو چې د انسان کامیابی چې دا او نیکبختی چې دا نو لا تتم الا بتتبع دقائقه وجلائله دا نه تامیږي مګر په تلاش کولو او په طلب کولو د باریکو او غټو مسلو د دي دقایق او جلایل نو به جلایل چې کلیات ولا مقرر کړی شي او دقایق چې پاغي باندې تفریعات د مسایلو د جزئیات څخه کړی شي او کړی شي او د تپتو لګي د دې پوه شو چې انه لا تسر له الوصول الیه او د دې علم درس او تدریس کوي او تتبع د جلایل او دقایق کوي نو د زړه ته وخامخه شکوک او شبهات سکیږي راضی خامخه به شکوک او شبهات راضی چې هغه شکوک او شبهات برداشت کړي نه دا تکلیف برداشت کړي نه وي او د اختلافات او د مناقضات او سخت ته رکړی نیوي نو د دې علم تر رسیدلې نشي نو راضي به پکې دا او پکې خامخ راضي الا بعد مجاهده الشکوک و شبهات مگر پس د برداشت مقابله کولو د شکوک او د شبهاتونه خامخا چې دا وای چې دې کې څه حکمت ته نو کله به دا سم ذهن ترازی چې ردی کې حکمت نشته نه د حکم ضرورت سو ذهن به ترسیږي نه شک او شبهه به راځي ومکابدت الاختلاف والمناقضات او د برداشت کولو د اختلافات او د مناقضاتو نه چې یو روایت په یو شانت راغلی بل په بل شانت راغلی لکه یو کې ور فیدین راغلی بل کې وادم در فیدین راغلی نو دی یو کې څه حکمت دی بل کې څه دی حکمت ته شاد سے پخپل وي زما په دې کتاب کې زما چې کم دنو مذهبي فروعي اختلافات سره کار نشته زما حکمت بیانولو سره کار دی کاغه منسوخ شوی او که غیر منسوخ شوی زما دې سره کار نشته نو دې وجه نشه صاحب در فیدین حکمت هم ذکر کړي په دې سره زما کار نشته دی نو ومقابله الاختلاف والمناقضات ولا يستتب له الخوض الا بسعي رجل او نوی نه کامل کیږي او نه مستقل کیږي د دې د پاره چې کمندونو په دې کې وردن نه کېدل او نن وتل مګر په کوشش د داسې یو سړی مطلب دا دی چې د علم کې بحث مباحثه هغه به سوق کوي هغه به داسې سړی کوي کنه چې هغه د علم لومبه چې کمندونو وارد په دې باندې وي مخکینی خلق پری دي ځکه د هر دور مناسب خبره پکاري یکون اول من قرع الباب وی دی اول د هغه چانه چې د دې علم دروازه ټکولې وي وکلما دعا نو لباه الاوابد الصعاب فطاف ما قدر عليه من البلاد وکلما دعا چې دا اول دروازه وټکوله د دې علم مطلب دا چې د په دې علم کې اولنې تصنیف کون کې د اول من قرع الباب ډومبه علم د علم کې ډومبه تصنیف کون کې دی نو چې د څنګه د علم ته دروازه وټکې نو واپس چې کمنو د دروازې نه بیا جواب راځي کنه نو جواب د سر راځي د تکالیف او د مصیبتونو د مشکلاتو دا زم مشکل له دا زم مشکل له دا زم مشکل له هغه ته چې لبه کوی نو مشکلاتو ته سوی لبه کوی لبه چې وته وي دا غ دروازې را ټکولو جواب چې ورکي هغه داسې مسائل ورکي چې هغه تختی او را تختی هغه چې کمدنو ګرانی او مشکلاتي نو کلمہ دعاه کلمہ دعا هر کله چې دی आवाज وکي نو لباه د د چې کمدنو جواب ورکی او لبیک وې دتا الاوابد الصعاب ګران ګران مسائل اوابد الصعاب ګران او مشکل مصائب فطافا ما قدره عليه من البلاد دا مشکلات به حل کول غواړي د دې مشکلاتو په سبب کلی په کلی ګرځیدل غواړي کله به یو طرف ته د عالم نه چانه ته پوسونه کول غواړي او صبح کول غواړي فطواف نو دې ګرځېدلې وي ما قدر عليه څومره چې د وسی په خارونو کې په عالمانو پسې وبحث من توسم فيه من الخير من العباد او د بحث کړی وي د هغه چا سره چې معلوم کړی وي د بده کې څه خیر د بندګانو نه یعنی چې کوم عالم دا سویني چیرې د په تندې کې لګرو خانتیا شته او د علم سکیږي پویږي هغه سره بده کې څه کړی وتفحص او د چې کمندونو معلوم کړی وي فحص هغه انتهایی چې کمندونو لټون ته ویل کیږي تفحص انتهایی لټون ته ویل کیږي وتفحص سینهم وشینهم او د سوچ کړی وي انتهایی فکر او تدبر کړی وي د دې عالمانو په خبرو کې صحیح ده کنه سړی چې خبره وباسي د خلینه یا داسې ټکی وباسي چې پاغي باندې ټکی وي او یا داسې وباسي چې پاغي باندې ټکی نه وي چې کوم باندې ټکه نه وي نو داغي مثال په سین سره ورکول کیږي او چې په کوم باندې ټکه وي نو داغي مثال په چا سره ورکول کیږي شین سره ورکول کیږي یعنی داغي عالمانو په کلامونو کې ډېر څه کړي سوچ کړي وتفحص سینهم وشینهم یعنی د چې کمندونو جانچ پړتال کړی وي د حروف معجم د غیر معجمه او د معجمه فلم یجد من یتکلم منهم بنافعه او یاتی منه بجزوه ساتعه شاه صاحب وی وی د دې دا علم کې باس کوون کې بچ کمندونو داسې دی چې بس اول من قرال باب چې چا خواله تړل دي کنه نو هغه ولا تند ما تکړي نه دا کوم کتاب کتل نو تند ولا ما تکړي نه دا کله عالمانو بیانونه اوریدل دي په هغه کې څه شی موجود کړي نه دی نو فلم یجد من یتکلم منه بنافعات نه دی مندل دی سړی دا اول من قرع باب چې دی نه د نه دی مندل په دې کې چې کمنو داسې یو څوک چې هغه خله خوځول وي په یو فائدہ منه خبره باندې منه بکلمت نافعات بنافعات په یو خبره فائدہ منه باندې او یاتی منه بجذوه ساتعات یا وی راوړوي چې کمندنو یو سکروټه بلا یعنی داسې غونډه کې چې کمونو مفید خبر راوړي چې بل ترانا سکی او کی او بجزوه ساتعه نو دا د دغه ته پتا و محمد عاشق نه دی هغه ته دا پتا و چې په دې کې یو خو خپل بدر باندې تکالیف راځي او بل ته په دې کې اول من خرع الباب چې چا لزینو هغه له څه شي درکولې نشي نو دا هغه ته پته وه چې دې علم کې که یو سړی خپک دی نو هغه اول من قرع البابي اول من قرع الباب وي یعنی د دبه چې کمونو په دې کې سمخ کې مقتدا هم نوي او په دور کې به د د لپاره سم مشیر هم نوي چې دله سم مشوره سکی ورکی بده به ځان لوي فلما را ذالک هر کله چې د محمد عاشق دا دا ولیدل دا یو لیدل چې په دې دور کې بل څوک داسې نشته چې دا کار سکی او کی نو الح علی ورزانی زور او کبه ما باندې انتهایی زور او کو او مړو سم گریوان را راکاګو عیب جن کړم په غورونه را لرا کړل چې ته ولې نه کای او داسې چلې واغه څه چلې په غورونه را لرا کړل او ما ته چې کمندونو صادر واچو غریوان ته وام سکنی او راټینګ کړم وسوار کلم اعتذرت او شو دې په دې کیفیت باندې چې ما به عذر پیش کاو چې مړه ما ته دومره کارونه دی او دا چلې او هغه چلې زده دې نیمه منګه جزان پس کیو عذر به مې سکاو پیش کو چې کوم د مولانو اعذار باری دوی ما به چې کوم عذر پیش کو ذکرنی حدیث الالجام ما ته به حدیث الجام را یادو چې من کتم علما الجم بلجام من النار وی دا حدیث پیراته چې خدای به نه سکی تاسو کې او خدای ته بدل چې کمونو بیا واګی چي دا به تکلف شاګرد وکنه سفر ملګری ومو او د ماما زی ومو به تکلف و سره حدیث للجام فافهمني اشد الافهام نو خبردار چې بس داسې چپ کړم کنه چې ایس وزر را لپاتې نه کو چې ما به خبره کوله د براله ټک خله کې چې کمندونو بس دغه موګرا ټاکواله بس دغه چې کمندونو د خلی کې به را لسوک را کړو د سبه چپ کړو ما چې ما سو عذر به پاتې نه کو فافهمني اشد الفهم نو انتهائی په سخته طریقې غلې کړم حتی اعید بی المذاهب لنډه دا چې زما سره گنجایشونه ټول ختم شو چې ما سره څه قسمه گنجایش کېده چې هغه ته مې باندې کولې نو باندې معنی ټول څه شوې ختم شوې اعید بی المذاهب ستړي شو په ما باندې ستړي شوې نه ستړي شوې لارې زما مطلب دا چې زما د طرف د خلاصېدو خطا شو نور مې چې کمندونو سوسنو وصالت بمعاذري المصاعب او لاړې او بای دې چې کم دنو زما په عذرونو باندې کاندي خړونه پیرالل مطلب دا دی چې زما غ اعذار هغه ټول ختم کړل ټول عذرونه را ختم کړل و ايقنت انها احدى الكبر او ما یقینو کو په دې باندې چې دا تصنیف چې دی او دا کار چې دی دا یو د غټو کارونو نه دی یو د اهمو کارونو دی و انها لما كنت الهمت سوره من السور وانها انه قد سبق علي الكتاب وانه امر قد توجه من كل باب وانها او دا کار چې دی دا چې کوم تصنیف او تالیف ته دا دی نو لما كنت الهمت د دې وجنه چې زما ته هم د دې الهام شوی کنه د دې قلم را کړ شو ما ته الهام ما ته چې کمندونو کړ شو نو دا غدا هغه الهام یو صورت ته ان دا ما یو تعبیر سکو راوي استو چې زما زړه کې مراد الله د محمد عاشق را پسیم ډیر شو نو بس ما وې چې دا چې کمندونو هغه د الهام هغه څه د تعبیر دی وانه قد سبق علی الكتاب او په دې باندې زه خدای پوهه کړم چې زما غ تقديري فیصله د دې لپاره ما, ما لپاره لیکل شوې ده تقديري کلم په دې جاری شوی دی چې ولی الله بدا کار وانه قد سبق علی الكتاب او یقینا مخکې شوی وړاندې شوی د ماته چې کم ننو هغه لیکو علی الكتاب لیک د قلم او د تقدیر وانه امر قد توجه من كل باب او یقینا دا یو داسې ضروری امر دی چې د هر طرف نه د دې اسباب او د دې چې کم ننو دغه مهیا کړی شوی دی چې اوس وکاردار چې دا کار سکړې شي او کړې شي وانه امر او یقینا دا یو داسې امر دی چې قد توجه من کل باب یقینا دا اوس متوجه شوی دی د هر طرف نه یعنی الهامات مو شو او دې طرف ته محمد عاشق کوم چې کمونو څه دی لګیا دی او دور تقاضا هم سکی کوي وخت تقاضا هم کوي نو د هر طرف نه چې کمونو د دې توجه شوی دا امر قد توجه من کل باب فتوجهت الى الله واستخرته نو ما چې کمنو الله تعالی ته توجه وکړه واستخرته او استخاره مې وکړه فتوجهت الى الله ما چې کمنو توجه وکړه الله تعالی ته هر کار کې الله ته توجه ضروری ده او واستخرته او طلب د خیر مې وکړه غنه یعنی استخاره مې وکړه حدیث کې راغلی دی چې ما ندما من استشاره ولا خاب من استخاره چې چا چې کمندنو مشوره وکړان دی چې ته خپل کار باندې خپېمان نشي او چا چې استخاره وکړه نو دی به ناکامه نشي ناکام به دی نشي ما خاب من استخاره نه ده ناکام هغه څوک چې هغه چې کمندنو استخاره کړی وي حدیث کې چې کمندنو راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کمندنو او دغه وی ما خاب من استخاره روایت ته علما ذکر کوي الخير جميع فی مختار خالقنا ټول خیر په هغه څه کې دی چې زمون خالق غوړه کړی وي چې الله تعالی کوم غوړه کړی وي نو دې کې چې کمنو ټول خیر دی نو بس واستخرته ما استخاره وکړه طلب د خیر مې وکړه الله نه ورغبت الیه او الله ته مې شوق لرو متوجه شوم الله ته ټول واستعنته او مدد مې وغوښته دا غنه د الله تعالی نه مدد وغوښته وخرجت من الحول والقوه بالکلیه د خپل طاقت نه بهر شوم یعنی ما وی کې د غلطۍ نه بچ کېدل زه د غلطۍ نه ځان نشم بچ کولای د غلطۍ نه بچ کېږم نو د الله رب العزت په طاقت به بچ کېږم او که نیکی کوم نو د الله رب العزت په طاقت باندې به کوم نیکی چې کوم نو د الله په طاقت د حول او د قوت خپل نه بالکل یو وتم چا طرف ته یعنی ځان مې مکمل چاته حواله کو الله تعالی حواله کو دا چې کمونو د توکل او تعبیر دی چې دغه کې عربي کوي چې خرجت من الحول والقول والقوه بالقوه بالکلیه یعنی د خپل حول او د خپل قوت نه بالکلیه وتلما یعنی ما وی چې زه د شر نه ځان نشم بچ کولای حول د شر نه ځان بچ کول د ګناه نه ځان بچ کول قوه نیکی کول او خیر حاصلول نو خپل طاقت په ښکته طرف باندې او تی په زور باندې په بره بوزي د موټر په زور باندې د چا په زور د موټر په زور باندې دا حرکت څه دی قصری دی نو بس مړ چې کم نه مړی سي اختیار دی مړ په کم طرف چاړه نو په هغه طرف تاړيږي زه په خپل حرکت او قصریو کې مکمل پارس کې وزن مې داسې کو د الله په لاس کې چې کمونه د الله په اختیار کې لکه مړې چې کم طرف ته مې الله لې کم طرف ته راته ذهن بوزي نو په هغه طرف په چې کمونه زوم وشرات فی ما ندبنی الیه